د یو انسان کار هم دا نه دی چې الله ورلا کتاب حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلکو ته وایي چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ هغه خو به هم دا وایي چې تاسو رښتینی ربانی خلک جوړ شئ لکه څنګه چې داغه د کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل وای او نور خلکو ته هم لولوي